قارعه دا مکی صورت ته په دې کې یو له آیاتونه دي سوره قارعه مکی صورت ته پکې یو له آیاتونه دي دا د سوره قریش نه پس نازل شوه دی سوره قیامه نه مخکې نازل شوه دی حالت جمعی کې 101 نمبر سورت د قران دی په حالت د نزول کې دیرشم نمبر سورت د قران دی ما قبل سره ربط څه دی په ما قبل کې بیان د ذکر د قیامت او په دې کې هم ذکر د قیامت دی او موضوع څه ده بیان د ابتلاء عظیمه ورځ د قیامت باندې خلاصہ التفریق فی المجازات تفریق خلاصہ د صورت انتها د واقعات د ورځې د قیامت او بیان د مجازات او تفریق په مجازات کې او دا ربط بل ربط ما قبل سره څه دی هغه دا چې بر ذکر وو د اذا بعثر ما فی القبور راتلون کی صورت کې فرمایي چې کله دې قبرونو دې د قبرونو نه راوچت نو د دوی به حالت په دې صورت کې دا یولس آیاتونه دي شپږ دې شپږ کلمات دي 152 کې حروف دي یو سل دو پنځوس کرو ایک سو باون کرو نو فرمایي شپږ دېرش کلمات ایک سو باون کرو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم القارعات هغه ټکون کې شي ول قارعات شي دې هغه ټکون کې وما ادراک مل قارعه تا ته پته چې هغه ټکون کې شي دې یوم یکون الناس کالفراش وکم ورځ شودري کې خلک دا غزه کنده ده فامه هاویه زي کنده ده وما ادراک ما هي دا د څه پته چې دا هاویه څه شی دی نار حامیه اور دې ګرم شوی دا ګرم شوی اور دی سورۃ